د پیش سره ده ځکه هغه هم پیش دی او دا هم پیش دی خو هغه هم د حرب د پاسه وي او دا هم د حرب د پاسه وي څه فرق داره چې هغه هم بغیر د جټکې نه او بغیر د راښکودو نه وو دا به هم بغیر د جټکې نه او سره د راښکودو نه به وایو نو دې نښې ته یا دې نشان ته الټا پیش وایي الټا پیش ادا کیږي د دواړو شونډو راغونډېدو نه بغیر د جټکې نه او سره د راښکودو نه معروف ادا کیږي د الټا پیج دویم نوم حرکت دی حرکت والا حرف ته متحرک حرف وای د الټا پیج بعد یو مقدار راکاږو یو مقدار سونو د اجرا شو الټا پیش با د یو علی مقدار راکاکو یو علی مقدار سونه دی کولاو موټه بندول او بند موټه کولا وحل دو خبرې د دې په جوړ کې دي با الټا پیش د دې جوړ دی او جوړ د دې با الټا پیش دی د دې جوړ نه یو اواز پیدا کیږي هغه ته وی روان بود د روان دی الته مونږ ویلو بود د روان دی دغه بغیر د جټکی نه بغیر د راخ کولو دلته با جټکم نو ورکو راکاګو به نو بود د روان دی او روان د دی بود جوړ او روان دواړه با الټا پیش بو هر تختې به په درې مرحلو تقسیمیږي اوله مرحله مفردات حروف به په دریو طریقو سره وایو اوله طریقه استاد به جوړ کې شاګردان به روان وي زه به جوړ کوم تاسو روان با الټا پیش نو تاسو به سوای بو تا الټا پیش نو تاسو به سوای تو ثا الټا پیش تاسو به سوای فو جیم الټا پیش تاسو به سوای جو حا الټا پیش حو خا الټا پیش خو دال الټا پیش دو ذال الټا پیش ذو را الټا پیش ورو دا استاد به جوړ کې شاګردان به روان وي تر اخیره پورې به دا وچلو په دې طریقه باندې دویمه طریقه استاد به جوړ کې جوړ روان دوانه کې شاګردان هم جوړ روان دوانه کې با الټا پیش بو تا الټا پیش بو ثا الټا پیش او دقه نشان به ولګو د الټا پیش پاغي باندې او دا به په هر تختې په دویمه مرحله کې راړو نو مشکل حروف بم په دریو طریقو سره وای ولا طریقه استاد به جوړ کې شاګردان روان وي زبا جوړ کوم تاسو روان تا الټا پیش تاسو به سوای تو په څلورو طریقو سره وایي او دارنګي د اجرا د غټو حروفو او د ولاړ حرکاتو یعنی د دې ټول اجرا به پکې کوم اوله طریقه روان په طریقې د جوړ څلورو طریقو بوای ف څه جوړ شو ما ف ل څه جوړ شو ما ف ل هو څه جوړ شو ما ف ل هو دویمه طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان وي زه به جوړ کوم تاسو روان لام زبر تاسو به لا ها الټا پیش هو تاسو به سوی هو یا زبر تاسو به یا نو څه جوړ شو وریا همزه زبر تاسو ا میم زبر تاسو به ما څه جوړ شو اما را زبر نو تاسو به را زبر را نو څه جوړ شو اما را ها الټا پیش څلورمه طریقه په مرکباتو کی استاد به هم صرف روان وی شاګردان به هم صرف روان وی د اجرا د غټو حروفونه او د ولاړ حرکاتو نه ولاړ حرکات ولاړ زبر ولاړ زیر الټا پیش نو دا تختی د ولاړ زبر ولاړ زیر الټا پیش ختم شوی نو دا ماشوم ته او خودل شي چې ولاړ حرکات سوري درې پروت زبرونه پروت حرکات سو درې زبر زیر پیش نو ولاړ حرکات سو شو ولاړ زبر ولاړ زیر الټا پیش او دا غي د هر یو سره غیر رابط و دې ټول اجراګانې په کې له دا هغه دی له مقدار راکاو ځکه په هغه باندې الټا پیش راغله دي وریا دا واو باندې له مقدار راکاو ځکه په وا باندې ولاړ زبر او الټا پیش راغله دي امره دا ها باندې یو مقدار راکاو ځکه په ها باندې الټا پیش راغلی دی وریثه دا ها باندې یو مقدار راکاو ځکه چې په ها باندې الټا پیش راغلی دی کتابه دا ها با دا تا باندې یو مقدار راکاو ځکه په تا باندې ولاړ زبر راغلی اوس اولنې حرکت راوغیس نو ولاړ زبر دا ځکه چې تختۍ مخکې مخکې تیره شوې ده نو چې هغه هم یاد شي دغه اجرام ها الټا دا ها به د یو مقدار راکاږو ځکه چې په ها باندې الټا پیش راغلی یده دا ها به د یو مقدار راکاږو ځکه چې په ها باندې الټا پیش راغلی دی معه دا ها باندې یو لږ مقدار راکاو ځکه چې په ها باندې الټا پیش راغلی دی اجله دا ها باندې یو لږ مقدار راکاو ځکه په ها باندې الټا پیش راغلی دی ید یراه دا ها باندې یو لږ مقدار راکاو ځکه چې په ها باندې الټا پیش راغلی دی قاتله دا قاب به غټ وایو ځکه چې دا په غټو حروفو کې شته دا هوا به ډېر مقدار راکاو ځکه چې په هوا باندې الټا پیش راغلی دی مثله دا هوا به ډېر مقدار راکاو ځکه چې په هوا باندې الټا پیش راغلی دی او دا په ماشومانو باندې دا مرکبات ټیټ زده شي همدارنګه دا تخته زده شي نو ماشوم او عادت جوړول د ماشوم روان